الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد په صفات لازمه او غیر متضادو کې دریم صفت د اللین لین څه تویل کېږي لين په لغت کې سهولت او اسانتیا ته وایي وقيل معناه ضد الخشونه بعضی وایي معنا یې دا د مقابل د خشونت خشونت تقواله او لکه مثلا ته دا شی آسان دی مین دی او دا شی شبړ دی نو خشونت ته پکې نو لین نرم سهولت ته ویل کیږي اصطلاح کې غو تعریف کړي خروج الحرف من مخرجه من غیر کلفت على اللسان راوتل د حرف دی د خپل مخرج نه بغیر د تکلیف نه پجبا او دې د پاره دو حرفونه دي واو او یا چې ساکنی او مقد فتحي واویلی نو یا لینا واویلین دې ته وایي واو ساکن ما قبل مفتوح یا ساکنه یا ایلین دې ته وایي یا ساکنه د مخکې ته فتحه ده مثال به څنګه البیت دا د یا مثال دی د واو مثال به څنګه الخوف دا دي تول حروف لینوي سبب د تسمیه لقلت المد فيهما دې کې مد کم ده ځکه ورته ویل کی د مد د کموالی د وجنا دی تلین ویل کی علامه جزری او بعض دا ذکر کړي فانهما یخرجان فی لین و عدم کلفت من اللسان ذکر اپ نرمي ادا کی تکلیف پکې نشته په جواب نو په دې کې وصلن مد نشته او وقفن پکې بیا څه شته مد شته چې کله دې په وقف وکړو لکه خوف صيف چې کله دې باندې حروف لین نه پس ساکن حرف راشي دي تبیا خوف او صیف چې کنه ګور فا ساکنه ده صیف کې فا ساکنه ده مخ کې تی ایلین ده او واویلین ایتا مد عارض لین وي دي کوم طول توسط قصر ده خو به تر پکې قصر ده دویم طول ده دریم توسط ده الفرق بين حرف المد واللين فرق په من د حرف مد او لين کې سره اول فرق خو دا ده چې ابتدا کې فرق په من د لين او د مد کې سره فرق ابتدائی دی یو پلین کې واو او یا ساکنی او مخ کې تسی فتحی او په ماده کې دا سې نه ماده کې د الف نه مخ کې فتحی د واو نه مخ کې ضمه او د یا نه مخ کې کسری نیوی په ابتدا کې فرق شو دویم فرق په مخرج کې دی د جمهور په نس د واوې ماده او د یاې ماده مخرج جو په فم دی تاسو ورېدلی وګنه او د یاې لین مخرج څه شی دی د جبه من چې پاس تعالو سره ولګي او د واو د واوی لین مخرج څه شی دی شفتین دریم دا دی د حرف مده په خپل مثل کې ادغام نکېږي او د حرف لین کېږي ها تاسو مخ کې ویلو هي د واو لین ادغام په واو متحرک کې کېږي والذین آووا ونصروا او د واو د یای او د یای مد مثال به څنګه فی یوم فی یوم فی یومین سلورم په حرف مد کې مد ثابت ده او په حرف لین کې کله مدی او کله نی حرف مد کې هر وخت مدی دا کار نه کوي که بجلی را نشته اوس به راشي حرف مده چې راشي هغې ته حرف لین هم ویلی شو او حرف لین ته حرف مده نه شو ویلی نه منځ کې دغه عمره فرق شو د دواړو بله خبره صحیح خبره دا ده چې لغون ته مد پرون مې درته وې چا ذکر کړی چې په دې کې د مد نه مراد عدم المد جوړو مد پکشتنه پرون مونږ وو چې صحیح خبره ده چې په دې کې مد دما ده وګوره زمانه د حرف لین په وصل کې کمه ده د زمانه د حرف مدنه لغونت مد بکغه تمد ما وای مکی سیب ذکر کړي وفيهما من المد بعض ما في حروف المد او په دې کې عمر مد کم چې په حروف مد او کې دی هغه نه کم بعض ما في حروف المد بعض دا غنه چې کم په حروف مد او کې دی په الاضاءه کې شیخ طبا ذکر کړي وفي حروف اللين فقط مد ما مد ما معنی لغون ته مد پکې او ضبط راضی په مشافهه د شیخ سره چې د استاد نه ذکر ولا په سړې پويږي دینه پکې بیا مد زیاتو لحن دی والاخلال بشيء منه من منهما لحن امام جزري وایي لقلة المد الذي فيها مطبك كم قياسا مع حروف المد التي قبلها حركة من جنسها نو نه به پکې پوره مات کې چې تو ته صایفن او نه به پکې مات بالکل کې نه چې صایفن بلکې صایفن مد ما شو پکې دې شي دې ذکر بل ذکر تاسو تراشي دا د صفت دلیل مکی صاحب وی نقص طا عن مشابهة الالف لتغير حرکته ما قبلها عن جنسهما ځکه حرکت چې دینه مخکې کم د خپل جنس نه بدل شو مخکې خو په واوی ماده کې داغي موافق حرکت چې ضمه ده او په یای ماده کې داغي موافق حرکت چې کسره ده و دې ځکه هغه حرکت شو بدل شو نو دیو جنا کچرته ساکن هم وي او حرکت موافق وي د ما قبل حرکت نو بیا په کې مد وي اوس دې دا مد په کې د دوه وجو کېدو یو ساکینو دا واو او یا او دویم حرکت د ما قبل حرکت د خپل جنس موافق او اوس ساکن دي خو حرکت بدل شو نو اوس په کې صرف سکیږي لین پکې کیږي او مت پکې نه کیږي ورپسې بل صفت ده هغه ته ویل کېږي صفت د انحراف انحراف څه ته ویل کېږي نو دا یو صفت ته چې په لغت کې ویل کېږي الميل والعدول تا ميلان اوریدل دا د صفت د انحراف معنا شونه په اصطلاح کې څه ته وایي ميل الحرف بعد خروجه الى طرف اللسان دا تعریف نهایت القول المفید والا کړي میلان د حرف د پس دراوتو د خپل مخرج نه طرف لسان ته حرف چې روزي نو میلان پکې وشي د جبي سوکې ته طرف لسان دغه تعریف د آیت القاری والوی ال اصطلاح کې څه ته وای مایل الحرف بعد خروجه من مخرجه حتى يتصل بمخرج غيره میلانو کې تر دې چې متصل شي د بل مخرج سره او دې د پاره دوه حروف دي لام او را د صحیح قول مطابق دیو جن امام ابن الجزري وی ول انحراف صحح في اللام والراء انحراف صحیح کړه شوی د پلام او پرا کې عن نشر کې موي وحرفا الانحراف اللام والراء على الصحيح د انحراف دو حروف دي لام او را صحیح قول مطابق ځکه بعضی پکې یو حرف ذکر کړي لام ذکر کړي صرف پان نشر کې راځي دا قول وي بسریانو ته منسوب دي او بعض مغاربه او دا ذکر کړي مارغنی صاحب چې شارح د کلام د ابن بری دی نو هغه هم دا ویلي دي په ان نجوم الطوالع کې چې صحیح خبره ده دا چې په دواړو کې څه شی دی په لام کې او په څه کې پرا کې صفت د انحراف ده ګور په لام کې څنګه انحراف ده لام طرف لسان ته ادنای حافین لام شروع کی تر طرف لسان پورې څه شو دا رو رسیدوی دلته نه لام ادا کیږي د طرف لسان نه نو لام چې د ادا کول څنګه شو بره تر داسې د جبې دی اخر ته ميلان وشي او برا کې انحراف دی ظهر لسان ته را چې کله ادا کې ویل ظهر ادخل را ميلانو کې ظهر ته شاته د جبه شا او لغون ته پکې ميلان کوي په طرف د لامم ځکه د جبه شاله چې ميلان شو نو لام خو د هغې نه لږ وروسته ادا کېږي نو لام ته پکې میلان وشو د دې وجې نه دې ته حروف منحرفه وایي دکتور عبدالعزیز القاری په قواعد التجوید 350 صفحه کې لیکي بل يتحرک ولذلك قبلت التکرار بلکې دا خوځي را خوځي نو ميلان پکې راځي جانډه چې خوځي کنه په هوا کې نو کله دې طرف ته ميلان کوي او کله دې طرف ته دا سي دارا خوځي داسي نو د دې تکرار د وجه نه پدې کې ميلان رالو انحراف دیو جن په کې تکرارم بیا راځي د دې وجنه وای الفغ چې کوم دی هغه بیا لام نشي ویلې ځکه د هغه په ژبه کې نقصان دی او په لام کې صفت د انحراف دی نو دی دا ادا کول نشي الشیخ حجازی ذکر کړی وی دا لام او را دی دواړو کې صفت د انحراف ده انتهایی سخت اے جب بالکل دی اواز ته مخامخ نشو لکه د حروف شدیده او پشان چې غني بالکل دی اواز بند کی او نه داسې کلاو د جز حروف رقو پشان ځکه په دې کې صفت د توسط هم پلام کې دی وای ګور پلام کې یو داسې صفت د توسط چې نه خو پکې اواز بالکل بند شو ان پکې اواز بالکل جاری شو د حروف شدیدو نه میلان وکړو او د حروف رخواو نه هم میلان وکړو، نه د حروف شدیدو نه شو، نه د حروف رخواو نه شو، بلکې د حروف متوسطو نه شو، نو وایي ځکه ورته لامې دې لام ته دې لام ته دې کې صفت د انحراف پیدا شو، په خبره پوه شوئ که نه؟ او وایي هر چې را ده دا وایي د مخرج د نون نه د دې میلان شوی دی چا ور سره ډېر نږدې دی مخرج د نون ور سره ډېر نږدې دی دا غي نه اعلان شوی د مخرج د لام ته او لام ګوره بعید د نون نه اے درا د مخرج سره د نون مخرج نږدې ده کده لام د نون نو دې د نون ته اعلان نشو بلکې ده لام مخرج ته اعلان شو نو دې وجې نه ورته منحرفه ویل کېږي او وای چا دا ویلي په شرح د امام حلبي رحمه الله کې دي وای سمي اللام بالمنحرف لانحرافه الى مخرج غيره وهو الضاد ضاد ته پدې کې څه کیږي انحراف او میلان کیږي دواد مخرج تر دې وجه نه وي چې کله سي کله چې د لام ډکوي نو دواد به جوړ شي لکه د دواد سره ور مشابه کیږي دا خو انحراف چاته ذکر کړي دا انحراف او څوک چې وي په आवाज کې ده نغی داسې ترتیب جوړای وای ګوره په لام کې انحراف داسې د په आवाज کې کله چې د لام ادا کولو نو جبه د مخامخ اوله ګوله نو کومه هوا چې را روانه وه هغې له مخې ته جبه ده نو دا هوا منحرفه شوه اول سیده روانه نو بیا میلان وکړو د دې جبې نه دې طرف ته او دې طرف ته بار وته انحراف وکړو انحراف په صوت شو دا هوا داسې روزي ته نه داسې را روانه ده او بیا داسې وته سیده ځکه نه چې حالت جبه ده نو انحراف وکړو نو انحراف په صوت شو او پراکه انحراف داري نو د لام دا انحراف چې کم دی دا بهر ته دی بهر ته ګوره حرف راووتو او هر چې را ده نو پای کې انحراف دن نه دی خله کې کله چې پرا کې تاجب او لګوله مخامخو او منس کې د پکې لګځه خالی پر خله کومګه وایو را په ادا کې دا جب داسې لګي نو دلته نری هوا وزي هغه باقی هوا را ایثار شو مخرج تنگ شو او لګه لګه هوا هوتا هغه چې کوم او دی هغه ته کوم چې دنو واپس لاړه نو انحراف دن نه دی بهر ته نه دی دا هوا پوره ولې نه وځي هلته مخرج تنګ دی هوا تیز را روانه او دلته ایساره شو نو واپس شو نو دن نه پکې انحراف دی هوا واپس شو میلان یې وکړو واپس والی ته د دې وجه نه دا خبره مونږ لګیا یو کنه وې دي کې د انحراف د هوا د کې انحراف د مخرج دی دا جوړه تا د دینه مخ کې لیکل او زه تفصیل شو دا د لا لګیا یو او چا ویل انحراف د مخرج دی اسو کو انحراف د صوت ته نو رجع د دواړو څه ته کیږي یو خبره ده انحراف په صوت او په مخرج دواړو کې وشو امام سی به پال کتاب کې وای ومن المنحرف وهو حرف شديد جرى فيه الصوت لانحراف اللسان مع الصوت نو هغه څه وایي انحراف د لسان هم دی د اواز سره دواړه صحیح دي الرعایه کې مکی سی وای اما اللام فهو من حروف الرق ولكنه انحراف انحرف به اللسان مع الصوت نو څه شی دی انحراف د جبم دی انحراف د اوازم دی کومو حروفو کې دا صفت وموندل شي هغه ته حروف منحرفه وایي صحیح ده نو صفت د انحراف مو پیژندو فلا مورا کې ورپسې ده صفت د تقریر لاسو منټو کې راځي دا بیا وایو